فوق عباده فاز د بندگانو خپلو نو الله جل جلاله دا غلبه حاصله د پټولو بندگانو باندې ويرسل علیکم اور علیکی الله تعالی پتا سبحان دے حفظتن ملائکتن تحصی اعمالکم دا سه پرشته چې تاسو اعمال محفوظ کوي لیکي الموت مرغ توفت هو وفات کی دلالا رسولنا رسولان زمونږه استاد زمونږه پرشته زمونږه نو دي ځنه معلومه شوه چې اسرائیل علی السلام یو پرشته ده خو هغه سره معاونین دي ځکه دلته لفظ د رسول الله او رسول الله پس جمع دي نو پته ولګي د یواز اسرائیل علی السلام نه د غسر معاونین دي توفته وفات کی در رسولنا استاذ زمنګا وهم او دا فرشتي چې دی لا یفرتونا کوتاه نه کوي ثم ردو بیا بو پس کلیشی الالله پیسلی دا اللہ تعالی تا مولاهم چې مولا د دوی دی مالک مولاهم الحق چې مالک حقیقی د دوی دی مولاهم چې مولا د دوی دی الحق الحق دا سه مولا چې حق مولا دی ثم ردو بیا بدی واپس کړی شي ال الله الله تعالی تا الحق چې حقیقت ته مولاهم او مولا د دې دی نو دا الله جل جلاله ته د مرګ نه رسو بیا واپسی دا دلیل چې په باس بعد الموت باندې الا خبردار له دی الله تعالی را الحكم فیصله دا الحكم حکم دی نو هر قسم حکم د الله سره خاص دی حکم تشریعی من الله سره خاص دی حکم تکوینی من الله سره خاص دی حکم جزائی چې آخرت کې فیصله ده هغه د الله سره خاص دی الا خبردار له دې الله تعالی لرا الحكم فیصله ده الحكم حکم کول دي وهو تکل تعالی چې د اسرع الحاسبین ډیر ډیر ډیر جلته والا دی په حساب کوونکو کې وهو اسرع الحاسبین او د کله تعالی اسرع ډیر جلته سره حساب کوونکو دی په حساب کوونکو کې او تذکیر بن نعمت دي ته وي چې الله د خپل نعمت په ذریعہ باندې مخلوقات ته ترعیب ورکړي قولو آیا پیغمبر من ينجيكم سوک نجات در کې تاسو ته فی ظلمات البر پاتیرو دو چکی والبحر او پتیرو د سمندر کې تقولون تاسو وای دا بیان دا بل نه دی نو تاسو سوای لئن انجانا کچر نجات را کوم تعالی تعالی من هذه د دې مصیبتونو نه من هذه اي من هذه الظلمات يعني المشكلات د هر غم او پریشانانو ثم انتم ثم بیا انتم تاسو چې تشریکون الله سره شرک کوي الله سره شریکول کوي نو قل وای پیغمبر هو القادر ذک الله تعالی قادر دی تخویب دنیوی تخویب بالعذاب الله نه مننه الله قادر دی خو الله صبر کوي الله عذاب راوستي شي بوکیلن ستاسو د عمل سازون کې ستاسو د عمل محافظ یا بوکیلن بمجبرن جبر کون کې چې په زور مؤمنان کوم دوی به عذاب ولې ناراضي عذاب کیو نه یاته نو الله فرمایي لکل نبئن د پارا د هر یو خبر د عذاب خبر نه مراد چې الله تعالی خبر ورکړي چې عذاب برازي دی عذاب تذکرہ کړی دا نبا نه مراد نبا خبر ته وي خدای نه مراد هغه خبر دی چې به کې د عذاب الله تعالی وعده کړی لکل نبا ان د پارا دار یو خبرو د پارا دار یو عذاب مستقر وقت واقع کېدو دی وقت وقوع مستقر وقت وقوع وخت د واقع کېدو دی وسوف تعلمون او زرد چې تاسو به پوه شئ اذا وقع هر کله چې عذاب واقع شي ورپسې زجر دی زور نه نه او بیان د دې مسلې دی چې حالت سوسایټي غلط ماحول حالت مجلس دا په انسان باندې اثر انداز کی او رب طرف ته دی اثر د انسان په زړه باندې وشي المرء علی دین خلیله د دې وجه چې کم خلک قران پسې خبرې کوي پیغمبر پسې خبرې کوي نو دا سه خلکو سره مکه نه او کو په یره باندې کینه نو چې کله راځي شي بیا پاسه و اذا پا وقت کې رایتا چې تو ویني رایتا مفرد مخاطب نو یا پیغمبر ته وی تعلیم امت ته لوري وا ماته ته یې ګوره ورته دا مسله و اما ينسينك الشيطان کچر يرو ايرو کی دتانا و اما ينسينك او کچر ير راولتا باندې الشيطان او شيطان الله حکم د نیر شي نو دې پس ولیکا و اما ينسينك الشيطان فقعدت معهم نو تور سره کې ناست یې روان دي او شیطان ته د یری نسبت ځکه وکړو چې عام طور په دین کې د یری د پاره سبب شیطان ګرځي عام طور د انسان نه د یری د پاره سبب شیطان ګرځي وسوسه وته چې نو ګډوډي کی نو فلا تقود فاستمکنا بعد الذکر رست د یادې دونا فلا تقعد تمکنا بعد الذکر رستو د یادیدونا بعد التذکر مع القوم الظالمین د قوم مشرکانو سره نور پسې د په اشکال چې دې سره بالکل ناست صحیح نه ده نو الله وینا چې کم سړی کینی ځان ساتي دعوت ماوت لپاره نصیحت وته کوي داغي گنجائش شته ځکه مقصود هغه ځان بچکول دی چې د ځان بچکی وسره ناست دی ها کې هانه ملاوي الټه خپل خبره پای مسلط کی دعوت ور کوي نو د لپاره گنجائش ده وما على الذين يتقون وما اسم على الذين او نشته د ګنا على الذين پاکسانو باندې يتقون چې ځان بچکی د باطل بحث نه نو نشته دې په دې باندې من حسابهم دا حساب دا ګناګارانو نه من شیء ان سغنا ولکن ذکر لیکن نصیحت کول دي د دوی د پاره لعلهم شاید چې غیت تکونا ځان بچکی شاید چې د دې په ذریعہ باندې هغه هم ځان اوساتی د باطل خبرې پری دي دیو ته دعوت ورکی هغه دعوت قبول کی دین وته یو لبخ کار یو عبس کار وته کار دا بازی کې موږ ځان لم کار کتل سره دا مشوره ده او دا مدرسه ده لري کوم روزګار بل کار مشته کنيشته پته بده ولګي هورې خله د اسمان تشي وذر الذين فدا کسان اتخذوا جنسل دي دينهم دين خپل لعبن قابل دلوبو ولهون او قابل تماشي یو تماشي ته جوړ کړل وغرتهم الحیات الدنیا وجسدا ورپسې الله د وجه بیان کړي چې دا دین وتلو وټو کې ولې ښکاری وجه دا غي دا چې دنیا نشه کې بروت هم ځکه چې دنیا په نشه کې پریږي داغه د خبرې وغرتهم الحیات الدنیا دوکا کې اورزولې دلرا الحیات الدنیا ژوند دنیوي وذکر او نصیحت ورکوا به په ذریعہ د قرآن ان تبسل نفس لالا تحبس نفس دا چې غیر نکړي شي او نفسو ان تبصلا لالا تحبس لالا تسجن دا چې کې دي نکړې شي او نفس په جهنم کې لالا تبصلا دا چې ګیر نکړې شي او نفس بما په سبب دا مالو که سبب چې د کړې دي لیس لها نبی دی نفس تبارا من دون الله ما سوا د الله نه سونه چاند د هر څه ټوله دنیا راجمه کی لکه درې مې سپاره کې الله ملء الارض ذهبا ولو ابتدا به زمکه د سونه ډکه کی او فدیه کې ورکې نو لا یؤخذ منها دلته الله فرمایي دا به نشي قبلولې وان تعدل اگر چې فدیه ورکې کل عدل هر کې هر قسمه فدیه په سبب دا کسب د دې من الكفر والشرك بما په سبب دا کسبو چې دې کسب کړل دې د شرک او کفر لهم دې د پارا شراب من حمیم اغس کاکته شراب مشروب اغس کاکته من حمیم من ماء حار